بس دا یوسف علی السلام په جیل کې پاتې شو اوس بل مقام د دې باندې شروع کیږي شپږم مقام او دا به تقریبا تر و 50 آیات پورې دا مقام به چلیږي ها په دې مقام کې سدي په دې مقام کې بادشاہ اوس خوب ویني چې بادشاہ خوب ویني دا خوب تعبیر مطالبه کوي د چانا د خپل ارکان دولت چې کوم هغه کې تعبیر معبرین دي هغه د تعبیر نه عاجز کیږي نو صافی دغه ځای کو تر یادیږي هغه ته چې زبلار چم جیل کې ساړې دي هغه به ماته تعبیر وباسي بیا یوسف علی السلام ته راځي هغه ته تعبیر وباسي تدبیر ورته خي فراست فراست ورته خي دا غینه پس بیا بادشاہ د یوسف علی السلام پر اخلاقیدو باندې اډر کوي چې اډر کوي یوسف علی السلام منع کوي چې نه زما چې تر څو پورې براءت نه شوي صفائی نه شوي تر هغه پورې نه وزم بیا یوسف علی السلام صفائی کیږي د ټولو علاقې په اتفاق باندې صفا خبره کوي داغه نه پس یوسف علی السلام راوزی بیا بادشاہ ځان ته نږدې کوي او داغه نه پس ورته یو مرتبه ور کوي نو دغه تر و 50 سم آیات پورې دادی وقال الملك او وی بادشاہ انی ارا یقینا وینم زو سبع بقرات و غواوی سمان چې سربی دی یاکلهن خریدي و غواګانو سربولرا دا وچ وګی چې دی دار دي شنو وګو نه د غنم دا د غسل د غنم د تاسو ته سوی وګی وته وای کنه نو د دغه وچ وګی نه دا شنو وګی نه دا وچ وګی دا تاو شوی دی دا مې لیدلی دی چې دا تعبیر و ما تاسو کو باسی نو راوی غختل یا ایها الملأ او ای سردارانو افتونی فتوا را کوي جواب را کوي ما تفی رؤیا یا په تعبیر د خوب زما کې ان کنتم للرؤیا تعبرون که چرته ای تاسو تعبیر وستون کې د خوبونو نو ما تر دې خوب تعبیر را او باسي ښا د دینه معلومه شو کلا کافر سره هم صحیح خوب لیدې شي بل دا خبره ته معلومه شو چې خوب هر سړي د خپل شان مطابق راځي ساقي ته د خپل شان مطابق خوب راغلی شراب وینه شوړو ما دغه ته کوم دې نان بای ته د خپل شان مطابق خوب راغلی وې د مړی په قومه بادشاہ ته د امور دولت په دغه دی په غاړه باندې دي د خلق روزي ده نو دته د هغه مطابق خوب راځي ها نو هغه شان ته تعبیر چې کوم دې نو هغه ترازی بل دا خبره ده چې کله کله کافر سړیم تعبیر یستی چې خو دې راکه خو نه باطل شو خو کله کله کافر سړیم پاره کې حدیث صفیه رضی الله تعالی عنها هغه واضح ته چې هغه پلار يهوديو هغه خوب لید نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا صفیه رضی الله تعالی عنها اونی ولا بیا وسره نکاح وشو نو دا هغه نفس دا هغه په مخ باندې یو شین داغ ولاړو نو ورته وی دا څه شی دی وی دا خو ما خوب لیدلو چې سپوږمۍ راشي کنور راشي او دا زما په دې جولۍ کې راشي نو چې راشي ما پلار ته بیان کړ هغه د پلار نوم حوی ابن اخطب هغه يهوديو نو هغه ته بیان کړو وی هغه مال په دې مخ ته پیر راکړه چې ته غواړې چې د مدینه هغه بادشاہ تر استا واده وشي پوه شوې نو وی ما نبی له سلام ته چې تعبیر یې ته صحیح درسته دی ولیکن دا خبره وا چې سپیره خلک نکړي چې دار کړی دا نو دا یستې شي نو دا دغه وشو قالو دوی وتوی اضغاث احلام خیالات ګډوډ دي اے ادغاثو دغت که خیال مو کړی د لرګو سره یو ګیړې خو جوړ کی کنه هغه کې شنا و چټو لاواله هغه ته دغت وای ښا او احلام خیالات حلم چې کم دنو خیال ته وای خوب ته وای هغه بیکاره خوب بے فائدې خوب نو ادغاثو احلام من پختو کې وایو کیری بیری دی لیدلې دي نو د تیوی تا کیری بیری لیدلې دي ښا نو دا دغه شو ادغاثو احلام وذکر بعد امه او یاد شو ورته بعد امه پس د یو زمانه نه امت مرته ویلو کنه په قران کې د امت په اطلاقات کې یو زمانه ده او انا انبئکم وی ز خبر در کوم تاسو ته به تاویله په تعبیر د دې خوب باندې فارسلونی نو ما الیږي جیل تا جیل ته نو لګي د جیل نه بلل د تعبیر راوړم یوسف نو دې بیا کلام کې اندماج دې بس بیا ولی غلو چې لاړو ال تور رسیدو نو در رسیدو سره وی یا یوسف او ای یوسف ای منادا دغه ندای حذف تا حرف ندا یوسف او ای یا یوسف او ای یوسف ایها الصدیق ای رشتونی په خپل خبرو کې افتنا جواب را کفی سبع بقرات په بار دا غو غواګانو کې سمانن چې هغه سر بی وی غټی وی یاکلهن قری غیلر سبع عجاف و قال یوسف علیہ السلام ورته وی تزرعونا تاسو به فصل کرئ سبع سنینا وکلونا دعبن پر لپسی پر لپسی به تاسو وکاله کرونده کوي کرونده بم کیږي فما حسدتم نو هغه چې تاسو لو کوي فذروه نو پریک د یغه فی سنبله په وګ خپلو کې الا قلیلا مگر هغه لګ مما دا غنه تاکلون چې خړی هغه چې کوم خړی هغه ځان ته جدا کوي خو لیکن باقی چې کوم دی هغه په وګي کې دن نه پرې دی غنم دغه په وګو کې پرې دی ثم یاتی من بعد ذلک سبع شدادن بیا براتی پس د دینه وکلون سخت د قحط والا یاکلنا چې خریبا دا وکلونا مما دا هغه نه قد مم یاکلنا ما قدمتم لهن هغه چې تاسو مخکې کړی دی دی وکلون لپاره هغه وکلون تاسو د دې لپاره کوم مخکې راځي نو هغه بیا خوري نو کلونه خو نه خوري یعنی تاکلون فيه تاسو په دې وو کلونه کې بیا هغه د وو کالو غزور خوراک خوري الا قليلا مما تحسنون مگر لګ د هغه نه تحسنون چې تاسو بچ ساتي د پاره د تخم بازار ساتي نو هغه بیا شي دي لیکن نور به تاسو هغه به کې و خوري شي ثم ياتي من بعد ذلك عام بیا براسي پس دین عام یو کال فيه يغاث الناس چې پاغي کې به سکیږي يغاث الناس په باران نه بکول چې په خلکو باندې خوشي فریاد بکې خلک باز وي د وجه د کثرت د مطر نه وفيه يعصرون فاغه کې بتا سن چوړوي انګور انګور به بیا نه چوړوي دومره فصلونه به شرابونه او غبت نه جوړوي هغه زمانہ کې حلال به هر حال دا قصې ورته وکړي په دې کې سم معلومه شو په دې کې یو خدا معلومه شو چې یو خبره دا چې دا خبره اته بی ځای ده وای چې خوف ته چاته بیان کو څنګه تعبیر در کو هغه څه براوزی نه دا څه نه ده چې صحیح تعبیر در کې هغه راوزی دلته خو دوی تعبیر غلط کو ورتا وی اضغاث و احلام وی ګړی وړی دی دلی دی په لیکن طالبان تعبیر خراب شو تعبیر په خراب نه شو رسل تعبیر وته یوسف علی السلام او باسلو دویم نمبر خبره دا ده یوسف علی السلام اخلاق طرف ته اشاره ده عجیب اخلاق دی سړی ورته راغی دا ورته نه وای چې ښا تاق بیا زه هیر کړم پوه کنه دا ورته نه وای چې قوت ته ضرورت پیښ شونه رالی نه نه بس داري کو تخپل جواب وکړو پرې دا هغه ملامت کول نشته ښا مونږ او تاسو سره دیوال سره نه لګول پرې دوی نه بل کار دا دی چې دا علم جو دغه ورکړو پوهه ورکړه خو بغیر د څه بدلینا دا ورته نه وای چې نه نه تعبیر ترغه نو باتم چې د بار کړه نه ما پوه شو نه نه بس دې د بادشاہ خوب دې د تعبیر وباس دې په څه کومه بل دا خبره ده چې د اقتصاد اصول ورته وقول چې ګوره تاسو به خزانه څنګه کوي د خزانه ترتیب ورته وقول تدبیر ورته وقول په دې ځای کې بیا یوسف علی السلام سوسیز نه وقول ګوره یو تعبیر ورکو چې او قاصالی وکاله را روانه ده د وو کالو نه پس وو کاله بعد قاتالی را روانه ده دویم نمبر تدبیر ورته وکولو چلیم ورته وکولو خا دانه ته قاتالی را روانه بس خلاص نوې ترتیب داسې وکي چې دا وو کاله فصلونه ریبي نو دا لګ لګ استعمالوي او باقی خزانه کوي د وو کالو نور د پاره نو دا وته تدبیر وکولو دریم نمبر فراست ته یوسف علی السلام ته یوسف علی السلام ورته خپل فراست مو خولو چې دا هغه وو کال خو به دغه یو کال به پنځلسم کال چې راځي نو پنځلسم کال بیا ډیر آباد وي پښوی دای په فراست سره معلومه کړه ځکه چې یوسف علی السلام ته پته ولګی چې وکاله مشقت تیر شو بادشاہ خو اتن دی ویل دی دی نو انما علی العسر یسرا د مشکل نه پس اسانی راځي نو بیا به بیا به اسانی نو دا درې واړه خبرې چې کوم دنو هغه ورته په یو ځای وکړي او طریقې ورته خو دلته په دې دې طریقه باندې تاسو چلےږي چې بادشاہ تلاړو بادشاہ ته دا تعبیر واورېدو چې لکه دا خو هم تعبیر دی هم تدبیر دی هم سره د مستقبل باره کې فراست دی ته خو ډیر خو خيار تړلې نو بادشاہ اړه رکو وی سړی راولی وقال الملک نو وی بادشاہ اتونی به راولی دغه سړی ماتا ماته راولی چې دې ما ترا چې پرم ما جاء الرسول نو هر کله چې راغ یوسف علی السلام ته قاصد قال نو یوسف علی السلام ارجع واپس شا الی ربک اغه مالک خپلتا بادشاہ خپلتا فاسالهون پختنته وکا ما بال النسوه اللاتی سو شان دا غخذو الله تی هغه قد قطعنا ایدیهن چې کټکړی ولات نه خپل دا غینه پختاو کټ دما د براءت پتو لګي ګوره یو خپل صفائی کول دا بهتره کار سره وکی دیمه خبره دا چې داعی خامخا دا کار کوي ځکه داعی بیا سبب معاشره کې دعوت چلی نو چې کله په تهمت پروتي دروغ وي اولنی نو بیا خلک سوی وای وره مرد باندې غو پلاني وخت دا خبرم شوی و نو خپل صفائی کامل داعی لپاره ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي يقينا رب زما چې دي بكيدهن په چل ول د دوی باندې عليم پوهه دي رب ته خو پته د خود رګه چې تاسو تم پته ولګي چې دوی څه کړیو قال ما خطبكن نو بادشاہ ولګي دو يوسف عليه السلام په دې وخت کې لا په جیل کې دي بادشاہ خضر او غوښتي وی ما خطبكن سو شان تاسو سو حالت تاسو ادراوتنا هغه معاملې سوا ادراوتنا کله چې تاسو مطالبه کړې و یوسف د یوسف نه عن نفسه په بار د نفس دا کې نو قل ندی او حاش لله پاک دی پاکی د الله لرا پاکی د الله لرا بعد وی الله منو پوښوی او دا راځي هغه پر دا الله منو نو زکه چې کوم دنو حاش لله وی بعد وی چې نه دادل ته تقدیر داسې دی چې حاش یوسف منقاد لله پاک د یوسف تابعدار د الله دی نه دا کسی پکې نشته دی ما علمنا علیه مون نه دی مون نه یو پوه شي پاغه باندې منسو اند سبدای هیڅ د بدای علم په زمون نه راغلی صفای بیا را لکنه ولقد همت به ادا یاد لري وهم بها ګور هغه کس د دفاع کړي دی وهم بها وهم بدفعها هغه د دفاع اراده کړي دا دی دلته کې وای ما علمنا عليه من سوء زمون په د باندې ګمان کدرې نه دراغله د بدای هیڅ پس راته نه چې سبت کار کړی دوی خو گواہی وکړه چې دوی وکړه اوس دا وزیر اعظم خدا هغه پاتې دا نو هغه را وړاندې کړ چې خطه اوس راځه ته سوای قالت امراه العزیز نو وی خدای د وزیر اعظم الان حسحس الحق اوس راخ کار شو حق حق داګه تاسو انا راوته ماته مطالبه کړی وا عن نفسه فبارد نفس دکی و انه یقینا دا یوسف علیہ السلام لمن الصادقین خامخا دې درشتونو نو یوسف علیہ السلام رشتونه او مطالبه د ما د طرف نه ودی خپل قرار وکړو دی ویل چې ګوره ولقد همت به بس هغه ځای په معلومه و د خپل د نقطې دی ټولې ده دی ذالک لیعلم دا ذالک کې دې کې دوه نه دغه دی قول دی بعضی وای دا قول د چا دی د یوسف علیہ السلام دی لیکن صحیح خبره ده نه ده راجح قول دا دی چې دا قول د چاره د دې خز د عزیز مصر د خز دی هغه وای چې دا ما د ښکارا گواہی ولې وکړه ذالک وای دا ښکارا گواہی چې مې وکړه ليعلم د دې لپاره چې پوه شي دا یوسف انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه دې کړې د یوسف سره بالغیب په وخت نشوالي د دکی چې دې نو موجود نو ماته کې تهمتونه لګولې دي نه نه ماته تهمتونه نه دي لګولې وان الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله تعالی هدایت نه کوي ها الله تعالی نه رسي الله تعالی نه پورا کوي خو شي کید الخائنین چل د خیانتګرو خلکو د خیانتګرو خلکو خبره سر ته نه رسیږي چل سر ته نه رسیږي و ما ابرئ نفسی دام دا خدای لګیا ده ها دا ګور د یوسف علی السلام وینا نه ده و ما ابرئ او د په نسبت د پاکي نکوم نفسی ځان پلتا ولی ان النفس یقینا نفس نو دی هم گواہی وکړه چې ما مطالبه کړې وا او دا دنه نه کړې بعض خلکو دا دغه قول ما تاسو ته یوسف علی السلام ګرځولې نو هغه ویلی یعلم دې د پاره یوسف علی السلام وایي چې پوه شي دا وزیر اعظم انی لم اقنه بالغیب چې دې نو نو ما د دغه نه ډې کړې خیانت نه کړې په قبیله کې وان الله لا یه و ما ابرئ نفسی بیا دا نه برابرېږي زه نسبت ته پاکه خپل ځان ته نه کوم نام بیا علیہ السلام کولی شي هغه معصوم دي هغه کولی شي لہذا دا قول د دې عزیز مصر د خځه وګرځوي نو بیا به در باندې اعتراض چکم دی هغه به در باندې ناراضي ښا دا تر دې پورې دا ذکر کړل اوس دا غینه پس وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي وقال الملك وی بادشاہ اتونی به را ولی دا یوسف ماتا اس اوس دا په اول ځل ویلو په اول ځل خغرانه غي اوس براءت شو اوس وی را ولی اتونی به را ولی دا یوسف ماتا استخلصه لنفسي چې خالص خالص ای جوړ کم خالص جوړ کم خاص ملګری خاص مشیر جوړ کم لنفس د ځان د پاره فلما کلمه نو هر کله چې خبر یو کوي یوسف علی السلام او د دې بادشاہ سره قال او دې بادشاہ انک اليوم یقینا تنن رضی لدینا زمون په دربار کې مکینون د مرتبه والای او امین امانتداری باست زمون سره امانتدار سره او نور بستا او چې مرتبه ښا دا یوسف علیه صلوات و سلام سره دا خبرې وکړي بادشاہ دا څه پکاري ها په خوا بادشاہانو هغه به پویدل دا اوس خو خره ولې جوړ کې هغه ته هیڅ پته نه لګي هغه ته بل اوصاف د امارت معلومیدل چې لکه په دې سړی کې صفات شته وي هغه او پیجن د یوسف علیه السلام د خبرو نه او پیجن چې سړی خو کمالی سړی دی د تعبیر د خوب نه پیژند چې عالم دی دا دغه نه د حب د دې دومره زیات احتیاط نه چې د عزیز مصر خځه وته سمره چل جوړ کړو او دا ځان ساتلې دی نو امانتدار هم دی نو زکه چې کوم دنو هغه سکړو هغه په دې صفات باندې متصف سره دی لہذا بس دې اوس مخه کول غواړي قال جعلني على خزائن الارض اوس بادشاہ ورته وی چې انک اليوم اے دغه خبر ته خیال کوي انک اليوم لدینا مکین امین ته مونږ سره سي مرتبه والا او امانتدار نو دې پته ولګي چې بادشاہ ورته وی چروره مرتبه در کومه یوسف علی السلام چې پوښ چې خامخای راکې نو سیو کل ورته وی چې خبیا چې راکې دغه تنظیم راکا په دغه تنظیم زخه پوېږم په دغه تنظیم زخه پوېږم دغه علم ما سره شته دي زکه بیا دا اوخته د دې نه بعد خلک استدلال کوي چیر امارت غختل په خپل باندې وای دا صحیح دی امارت غختل صحیح نه دی حدیث کې صفه راځي لا حضرت ابو ذر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله موږ امارت نه راکې هغه زمونږ دا دا چې کوم دا کار دا دا چې څوک یو غواړي هغه ته نه ورکو یوسف علی السلام ته واچ یو غختو یوسف علی السلام په دې پوهه شو چې نه خامخا راکې نو چې راکې نو بیا په کوته یو مقام خاص کو چې خاصې دې بیا دا راکې ادا نه و چې غني په خپل غختو دا ته ما دا نه معلومیږي ښا دویمه خبره دا چې د امارت په اوصافو کې دوه خبرې ډېر ضروري دي یو مرتبه چې تاسو سره قوت دي دویم نمبر امانتداري چې امانت درکې وي ښا چې امانتداري درکې نه دا کار نه چلیږي نو دا دوه څه نه پکې خامخا دي خاجي دریم قال بل دا خبره ده چې په دغه باندې چې په خزانه باندې یوسف علی السلام ګرځي نو حفاظت اے چې هغه کار باندې کویږم او دا غي حفاظت هم کوي دا کارونه پکې وی ښا قال جعلني یوسف علی السلام مقرر کما علی خزائن الارض په خزانو د زمکه د مصر باندې انی یقینا ذاتیم حفیظم د حفاظت کوونکې د خزانه او علیم پوره پوهه يم په دغه کار باندې د اقتصادیات او ماهر ما ځکه پوهیږم زیدل برابر دغه تقسیمول شم دا ما تراکه او په دې کې بیا قرطبی لیکلی دي چې په یو ځای کې تاسو نه پیژنې کنه او الته ضرورت پیښ شي چې تخپل معرفتو کې چې خلک دومره او پیژني چې او فائدہ در نه واخلي نو الته کې بیا تخپل معرفت کول شي چې لکه او ما تردا فنشتره په دې باندې پوهیږم بیا ځان نړۍ شیخ نه جوړي صحیح شو نو دا دی ښا دا دغه شو بل دا وشو وکذالک مکننا یوسف او دا رنگ مونږه قوت ورک یوسف علی السلام ته دائم ورک یوسف علی السلام ته فل ارض پس مکه د مصر کې یتبوؤ چې دې بس کې دو ناظری دو یتبوؤ زایبه نیولو ځای به نیولو مطلب چې کم ځای ته بتلو من هاذا دغه مصر نه حيث يشاء په کم ځای کې چې به خو خوا نصیب به رحمتنا ورسو مونږ رحمت خپل من هغه چاته نشاو چې اراده موشي ولا نضيع اجر المحسنين او مونږ نه ضایع کو اجر د نیکانو خلقو یوسف علی السلام اول کې ورته ویلو چې مونږ د محسنانو خلقو اجر نه ضایع کو او ته دا د خپل مقام تر اورته ها یوسف علی السلام چې دا دومره صبر وکړو دا دومره دغه وکړو صبر وکړو په سبان دي په تکلیف درونو باندې یا صبر وکړو د عزیز مصر په د هغه ګنا هغه خزه د ګنا نه هغه باندې صبر وکړو بیا په جیل باندې صبر وکړو نو اخیری نتیجه ول الله دا ورکړه ولا اجر الاخرته اوس خلق بکی دی شي وای چې راځه صبرونه کوا او کا نیکی کارونه کوا چرته او دې تورتم الله وای پرېګ دا او دې راځه تری د اخرت د پاره دا کوا ولا اجر الاخرته یو خامخه بدل د اخرت چلا خیر دا غره د لذین د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي وکانو یتقون او یغی تقوا کوونکی نو چې څوک تقوا کوي هغه د پاره د اخرت اجر به تر دی د دنیا په اجر سکے وجاء قوت یوسف تر دې پورې داس پغم مقام ختم شو پس پغم مقام کې دکا خبرې وی چې دا تیر شوی یوسف دا تعبیر شو او د تعبیر نه پس بیا د صفائی چو بیا را خلاصې دل چو بیا او دې د وزارت خزانه ترسیدل شو یوسف علیہ السلام وزیر خزانه شو چې وزیر خزانه شو نو قحط شروع شو کلام دلته مندمج دی ځکه چې هغه ډیره وګړه قصه ده خو لیکن دا دا چې دې دا کې تا ته مقصدی خبره کوي اوس د قحط راغې نو دا قحط شروع شروع شو کنعان ته مرسیدو د یعقوب علی السلام په علاقه کې قحط راغې چې قحط راغې یعقوب علی السلام خپل ځامنو دی واوري دل چې په مصر کې یو سړی دی او هغه ډیره غلطه تقسیمای او خلکو لور کوي نو ورته چې هغه ته ورشو نو دارالل